او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه بیا کله چې هغې میرمنې کوم بل څه دغه راز څرګند کړ او الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې راز لوڅولو خبر ورکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او د یو څه اندازې نه تیر شو نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دغه د راز لڅولو خبره ښکاره کړه نو هغه پوښتنه وکړه تا ته چا د دې خبر درکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې هغه په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی که تاسو دواړه الله پاک ته توبه وباسي نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسو زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خلاف تاسو دواړه سره لاس یو کړ نو وپوهیږئ چې الله پاک دغه سرپرست دی نو الله پاک به هغه ته ستاسو په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسو نه ښې وي رښتینې مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ویستونکې عبادت کوونکې او روزتیانې که واده شوي وي یا پیغلې ستاسې بدۍ له تاسې نه ایسته کړي او تاسې داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دا به هغه ورځ وي چې الله پاک خپل پیغمبر او هغه کسان چې لغه سره ایمان راوړی دی رسوا نکړي دا غو رڼا به دا غو مخکې مخکې او دا غو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ ربه اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم د کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او لاغو سره سخت برخورد وکړه داغو استوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی الله پاک د کافرانو په باب د نوح علیه الصلاة والسلام او لوط علیه الصلاة والسلام مېرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي هغوی زموږ د دوو صالحو بندګانو مېرمنې وي خو هغوی له خیانت وکړ او دوی د هغو لپاره د الله پاک مقابل کې هیڅ په درد ونه خوړل او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغې د خپل شرمځای ساتنه کړې وه، بیا موږ په هغې کې له خپل لوري نه روح پو کړ او هغې د خپل رب د لارښوونو او دغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه د اطاعت کوونکو خلکو څخه وه.